مسلمانانو حاضرینو مشرانو کشرانو اوریدونکو ما ستاسو روان دي د سوره انعام یو آیات کریمه اغولستو منګه او تاسو چې د کم مجلس باره کې راجم شویو نو دا غي مجلس سره یو منسلک او لګیدون کې آیات زمنګا استاد سره غونډېدل اغه نه ز او تاسو واقف یو حافظ صاحب افتاب احمد دلته لګیای ماشومان سره خواري او مهنت کوي د هغه ماشومانو کې د سماشومانو ختمونه رسیدلیو ا ختمونو کې ما او تاسو له دعوت راکړو او زمونږ او تاسو راغونډه دي ځکه صرف او صرف د الله رب العزت دا قران کریم اختتامی پروګرام کې دا امام جزری رحم الله لیکي چې کم وخت کې د قران کریم ختم وشي نو هغه وخت کې الله رب العزت دربار کې دعاګانې ډېرې ښې قبليږي د قران کریم اختتام مختلف اسباب دي د قبلې دو د دعا او مختلف اسباب دي د دعا درت کېدو دعا د قبلېدو کې یو سبب هغه د قران کریم اختتام نه منګه تاسو ټول محتاج یو الله رب العزت ته او الله رب العزت د هغه غوښتو د پاره مونږ ته ذرایع او طریقې خودلې دي په هغه ذرایع او طریقو کې یو طریقه دا ده چې د قران کریم اختتام کې دعا وغوښتې شي الله رب العزت قبلې د قبلې دو مختلف اسباب دي یو دا روایت کې راځي چې اسم اعظم چاولستو نو داغه دعا د الله دربار کې حق قبليږي اسم اعظم ټول چې دنو هغه د الله اسماء او حسناو کې پروت دی یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ولاړو یو کس دعا کولا دا اسم اعظم د ولستو او په دې الفاظو باندې چې چا د الله نه کومه دعا وغوښته الله رب العزت هغه دعا رد کینا دارنګي یو بل روایت کې داغه الفاظ داسې راځي اللهم په تفسیر د سوره انبیاء کې نقل کړه ده د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې دا الفاظوی دعا سره چې لا اله الا انت سبحانك دارنګ یو روایت کې دام راځي چې کله صفوف د جهاد کې یو سړی ولاړ دی صفوف د جهاد کې ولاړ دی او جهاد کوي او مخه ته دشمن دی او د سب د جهاد کې ولاړ دی نو د دعا الله رب العزت خامها قبلې او دا ډېر لوی مقام دی دا هغه مقام دی چې نن سبا خلک په دهشتګردو قسمه قسم ذریعو سره بدنامي هر سترګه د الله د یاري او د خوف د وجې نه د قیامت پر از باندې جړا کوونکې بوي هر سترګه به جاړي لیکن درې قسم سترګې دي چې هغه به د الله د یاري او د الله د خوف نه به خوف او په امن کې وي الا عینا غزت من محارم الله یو هغه سترګه چې هغه د الله د حرام نظر نه بن شو الله چې کم سيزونه حرام کړو هغه ته نه قتل محارم د الله پردای خزه ته نه قتل زنانه ته نه قتل نور محارم ته نه قتل دارنګ دوی مسترګا وعینن سحرت فی سبیل الله دوی ما غسترګا چې هغه د الله په لار کې سوکۍ کړي وا شوګیره کړي وا او سوکۍ کړي وا دغه سترګه د الله د خوف نه وا بے خوف وی د الله د یاره په پاغه باندې نه وی او دا په امن کې وی د قیامت پر اس باندې لوی مقام دی مخه د يهودي نیول او مخه د نصراني نیول د وخت لوی بدمعاش هغه امریکا او داغه پیروکار او پرکټي داغه مخ نیول دا ډېر لوی ګران کار دی او دا چې سوکم کوي نو هغه سترګه به خوف او هغه به چې کم نه نو امن کی د قیامت پر ځ باندې درې ما هغه سترګه وعینن یخرج منها مثل راس الذباب من خشیت الله درې ما هغه سترګه دا چې د الله دی یری د وجنا یو خلوت او یوازیوالی کې کیناستا او په خپل ګناه باندې وجړل او یو قطره د حدیث کې چې راځي د مچ د سر عمره اوخ کداغې نه پریوتا نو دغه سترګه به د الله د یاري نبی په امن کې وي او یاره و پینوي نو دعا الله قبلې چې کله سړی سب د جهاد کې ولاړ دی مخه ته کافر دی دشمن د الله د دین دی دشمن د الله د قانون دی دشمن د الله د قران دی هغه ته مخه مخولار دی او سینې خپل ډال کړی دا حدیث کې چرازی تقریبا هغه وخت دی نبی علیہ الصلات والسلام ای اخیره زمانہ کې به دوه ډلې شي لکه یو روایت کې راځي مسلمانان به دوه ډلې شي نبی علیہ السلام ویلی تشاری کیف امتی بعدی او لیت شاری نن تاسو وګورئ کنه څومره تکبر او غرور ځان سره لکانو سوکړو لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات بين النساء بالرجال حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لعنت وی الله په هغه سړو چې ځان د خزو سره مشابه کوي او لعنت وی الله په هغه خزو باندې چې ځان د سړو سره مشابه کوي په دې دواړو الله لعنت ویلې سړو ته وګوره ګیره بوخري او سر بس کله یو طرف نه کټ کوي او کله بل طرف نه کله به مخ نه کټ کوي کله رستو نه او تکبر تکبر سره ګرځي څنګه پلارا چل تیر شوی د کارغه کار وسره شوی د ټوپونه ټوپونه ګرځي سړی بداسه ګرځي د سړی خو بخکل درول لباسو هغه به په سر باندې خپل ټوپۍ پرته و دا لکه او خپل لباس درون به چول او صادر به پوګاو د پښتون د بچي او د پښتنې نه مور پښتنه پاتې شو او نه پښتون پلار پاتې شو هغه ته د يهودو طریقې خي حين تتبختر رجالهم وتمرح نساؤهم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ولیت شعری حين يسيرون سنفين ارمان چې هغه بلا سالتی زما په امت باندې حینا یسیرونا سنفین کله چې زما امت په دوټ قسم خلکو کې تقسیم شي سنفن ناسبین حورهم فی سبیل الله یو باغ ډلوي چې د الله لار کې سینه به ډال کړی وي او د الله لار کې سینه به قربان کړی وي او توري سره بسټ مخي ها ټینګ سره لرګي او دارنګ توپ سره غرګې جنگي لګیا وي سنفن ناصبین حورم فی سبیل الله وسنفن عمالا لغیر الله دویم قسمه خلق به زما د امت هغه شي چې هغه به د غیر د پاره چې کم دنو غلامانو ګرځي او کار کوونکي به وګرځي سور دي سمر دي د غیر د پاره کار کوونکي هغه به سر او به سامان د الله په دین قرباني دن کې یو طرف ته دي او هغه باطل پرست د يهودو ایجنټان او د يهودو سلامي کوونکي هغه د يهودو غلامي کوونکي هغه د يهودو تالیسټ او دا غینه پیسې خوړونکي او هغه کم طرف ته دي خو منګه هم عجیب خلک یو منګه هم عجیب خلک چې هغه په ډیره زو کې راوځي د غار نه ټول عمر ظلم کړي نو منګه بیا دغه د زنده‌باد د مرده‌باد چغې شروع کړو یو ځای اتحاد دی بل ځای اتحاد دی هغه خدای تبا کړی دی منګه ځان تبا کولی کیایو صفوف د جهاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دعا قبلېږي دارنګې کله چې سړی مونږ ته ودرېږي کله چې سړی مونږ ته ودرېږي نو دعا قبلېږي سب کې هغه ټیم دعا قبلېږي نو یو د قران کریم هغه اختتامی پروګرام دی په دې کې هم دعا قبليږي اسباب مختلف دي او دارنګ د نه قبلې دوه مختلف اسباب دي هغه باندې مفسرین او محدثین کرام باسونه کوي ان شاء الله الرحمن موس په سبب بیا سلسله د پروګرام شروع کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین